ورفعه بالابتداء وخبره لله غرض مفسر د دې عبارت نه حل کول د عبارت دی به اعتبار له اعراب او به اعتبار ترکیب چې ترکیبی حواله سره الحمدلله ته حیثیت لري ندی راغه فرمای الحمدلله وی الحمد ورفعه بالابتداء دا مرفوع بنا بر ابتدائیت ته وخبره لله او خبر دد لله نو دا لله خبر ده په اعتبار د متعلق سره او دا الحمد مبتدا ده نو دا وی په حقیقت کې دا مبتدا او خبر دی لیکن په دې معنی او سوال هغه سوال دا چې الحمدلله کې هو الحمد مبتدا لله خبر په دې خو ټول خلک پیږي چې دا مبتدا او خبر دي نو اخر دا دومره لوی مفسر دې سره وایي چې الحمد مبتدا او لله خبر په دې خو هر څوک کوي دا یو بدیهي خبرې ذکر کول ته خو ضرورت نشته نو دې سوال نه جواب ورکړي وای دا خبره د دې د وجنو کړه کنه چې یو دې ته اشاره کوي چې الحمدلله اصل کې دا عدول شعر دلته کې رافته د نسب نه اصل کې دلته کې نسب او د نسب نه عدول چاته شوی دی رفع ته نو دې ته چل جوړی رستو دا خبره راځي چې اصل کې دا منصوب خو بیا وستی شي شعر مرفوع ذکر شوی دی ادا مرفوع د دې وجه نه ذکر شعر چې دلالت په عموم باندې وکي او دلالت په دوام باندې وکي په عموم او په دوام باندې څه شي وکي دلالت وکي دوام او ثبوت په دې باندې څو کې دلالت وکي نو د دې وجه نه دا کار شوی دی دویم دې رد کې پاغه خلکو باندې سنه خلک وای چې دا الحمدلله وای دا لله دا الحمد عامل دی وای په دې لله کې لله کې دا لام د تقویت ته عمل د پاره دی لله کې دا لام تقویت د چا د پاره دی دا عمل د پاره دی نو سنه خلک داسي وای او سنه خلک وای چې دا لله نه دی الحمدلله وای دا لله عامل له پچا کې په دې حمد کې دا لله عامل له پچا کې په حمد کې په دې کې په اعتبار د متعلق سره دې څه شی عامل نه نو دا یو ډیر احتمالات پدې کې کې دي شو نو د دفر دغه احتمالات د لپاره دی رااله او د اول نه وی چې الحمدلله الحمد مبتدا ده او دا لله ورلسی شه ده خبر ده واصله النصب او اصل د دې کلمې چې دا غنه نصب ده اصل کې دا الحمدلله یعنی اصل د دې کلمې غنه نصب ده انا سبز کرے چې دا حمد دا مصدر دی او مصدر دلالت کوي په معنا حدیثي دا دلالت کوي په معنا حدیثي او د ځان لپاره یو محل غواړي د ځان لپاره یو محل غواړي دا د ځان لپاره یو محل غواړي او هغه محل دسه محل غواړي چې هغه ذات نسبت چې هغه ته سکیږي نسبت چې پای کې نسبت پروتي چې داغه ته منسوب شي او هغه نه دی مگر فعل نه هغه نه دی مگر څه شی دی فعل نو اصله النسب د دې اصل څه شی دی هغه نسب دی ځکه نو معلومه شو دا خبره چې د دې نه مخکې څه شی دی یو فعل دی دا هغه فعل د وجه دا منسوب دی هغه نوجب الحمد دی یا نحمد حمدا دی نوجب الحمد مفعول به شي یا نحمد حمدا نو حمدن په هغه صورت کې ویل کېږي چې دا مفعول مطلق شي نو یا دا مفعول مطلق دی او یا دا چې شی مفعول به نو اصل د دې څه شی دی نسب واصله اصل د دې اغا نسب دی وقد قرئ به او په دې نسب سره لوستل شوی هم دی مقصد دا دی چې په شاد قرائت کې اصل د دې نسب دی وقد قرئ به دا په دې نسب سره لوستل شوی هم دی یعنی الحمد لفظ ویل شوی هم دی وانما ودل عنه الى الرفع عدول دلته کې راکته وشو الحمد نه ویل شو بلکې تو ویل شو الحمد ویل شو چې دلالت کې په عموم د حمد او په ثبات ته حمد باندې نه په تجدد د حمد او نه په حدوث ته چا باندې د حمد باندې حدود مولانا د رفع تو شو الحمدلله ویل شو چې دلالت کې په عموم د حمد باندې چې دلالت کې په چا باندې په عموم د حمد باندې دلالت او دا څنګه دلالت کې په ثبات باندې دلالت کې په عموم او دلالت کې په ثبات باندې نه په تجدد نه په حدوث ځکه دا خبره د مقام کې چې یو فعل نو په فعل کې دوه چیزونه ماته سوچ کاوه یو دی فعل کې نسبت ته هغه فاعل مخصوص غواړي په فعل کې نسبت ته څه شی غواړي فاعل مخصوص غواړي چل خو دې تبم وای چې ځنه بيځاوي تناسب وګڼل سوچ کا نو د ټولو نه ښه توجه دی چې ته ته وایم بیا هم نه متوجه کېږي نو دا ډېره مستغرقه توجه دا ډېره څه شي دا ځینې خلک پاتې لږ بل ته سوچ لاړ شي موږ ته یې ګوره بس در راضي شي نو بهرحال په فعل کې څو څیزونه یې دوه یو په فعل کې دای چې نسبتي فاعل مخصوص ته نسبتي چاته فاعل او دویم شی په فعل کې دویم شی په فعل کې دای چې د فعل په مفهوم کې زمانہ پرته وي د فعل په ځکه چې فعل ویم دي ته حدث نسبت زمانہ نو چې د فعل په مفهوم کې څه پرته نو په زمانہ کې تجددي کا په زمانہ کې سي نو کمن مثلا دا په نسب سره وایو کمن مثلا دا په چا سره وایو نو د دینه مخکې به فعلی اپا فعل کې تجدد نه ځکه په مفهوم کې زمانہ پراته را افایل خاصم غواړي فایل خاصم غواړي نو چې فایل خاص غواړي نو عموم باندې دلالت نه کوم او په ثبات باندې دلالت نه په عموم دلالت کوم انا په چا باندې دلالت کوم او کله چې موږ دا کومه جمله وایو دا موږ جمله اسمیه وایو دا موږ کوم جمله وایو نو په عموم دلالت وکړو اپا ثبات باندې ځکه دا جمله اسمیه شو دا کومه جمله شو ا جمله اسمیه کې بس ثبوت دي کنه ا دوام ته معلومی کې خدا قرائن په وجه دا چا په وجه ځکه شیخ عبد القاهر و چې زید المنطلقون دا جمله اسمیه را دا صرف په دې باندې دلالت کوي چې انطلاق ته ثابت دی سو کوم خدای خلق را پاسو ما او کا سبب وو زید منطلق چې دا انطلاق ثابت ته زید ټیک شو نو دا په ثبوت دلالت کوي پاتې شو دا چې دا خبره دائم ده او کدایم نه ده نو دا خبره وای د قرائن نه به معلومیږي د چانه نو بهرحال د وجه د عموم نه او د وجه د ثبات نه کومه جمله ویلې ردول شو چاته ردول شو عن هو د نسب نه الى الرفع رفتا ليدل چې دلالت کی په عموم د حمد اپ ثبات ته حمد باندې نه په تجدد او په حدوث نه په تجدد او په سوال علما کرام دا ویل چې کما مبتدا چې داغه خبر فعلی کما مبتدا چې داغه خبر فعلی هغه په تجدد دلالت کوي لکه زید قام کما مبتدا چې داغه خبر فعلی اپ چا دلالت کوي په تجدد باندې لکه زید قام نو دلته کوم خبره فعل له ځکه الحمد مبتدا او لله ظرف ته په فعل پورې ول تعلق ورکا نو چې په ظرف لغوه دي کو د فعل سره تعلق وکاو نو د زید قام او د الحمدلله په منځ کې به فرق پاتې نشي نو لہذا کته اسمیه کې هما خو بیا په چا باندې دلالت کوي په تجدد دلالت وکړو او په چای دلالت وکړه حدوث باندې په چای دلالت کو نه کو په ثبات باندې دلالت او عموم باندې دلالت کو نه کړی شو په دوام او ثبوت باندې دلالت کو نه کړی شو دا سوال دی جواب هوایا چې دا لله خامخا پیل پورې راخکې د اسم فاعل پورې والے نه کوي سپورې چې کوي اسم فاعل پورې وکړه کنه نو سره په پیل پورې لله خلای دا موږ د چا سره ورکو کنده فل سره به ورنه کوو چا سره به ورکو د فعل سره به ورکو نو کله چې موږ د فعل سره ورنه کوو د چا سره ورکو د فعل سره ورکو بس خبره ختمه شو زمه دار چې نه هغه چې قاعده به لاله چې فعل سره هتل ذکر یو کې جاری مجرور تعلق د فعل سره ورکړي چې بیا به دا قاعده پکې تا نه وهو من المصادر التي دغه مصادرونه چې دا منصوب کیږي بیا فعل مضمره په افعال مضمره سره قریب نه چې مستعمل شي دا افعال سره چې مضمر دي قریب نه چې د مستعمل شي ما حدیث سره مبالغه کوي مولانا دې دا غمت صادر نه دي ذکر دا خبره دې مقام کې چې دا مصدر نه دی د دبا اضافت شي بل شي تا یا په حرف لام سره ذکر شي نو کدی اضافت شي غفران کا اضافت شي یا مثلا د دې شي نه وشي اضافت نه وشي بلکې تبا لك داسې ټکي شکرا لك دسه قسم ذکر شیو تبا لك غفرانك انا شکرا لك یعنی په لام سره ذکر شیو نو چې په لام سره ذکر شي یا اضافت شي او د بیان د نوع د پاره نه که د بیان د نوع د پاره و مکرو مکره بیا به ذکر کی و چې د بیان د چا د پاره نه د نوع د پاره نه نو په دغه ځای کې علما کرام فرمایي چې د دا فعل به کټ کیږي او د بداغي قائم مقام دريږي او هغه عامل ور سره د ذکر کیږي عامل ور سره پوه شو کنه مولانا لکه دلته الحمد مصدر دې کوم مصدر نه مصدر دې او لله په لام سره دې ا د بیان د نوای د پاره نه دې نو ځکه خو عاملم کټ شي دې کنه دې دا غو مصادر نه چې منسوب کیږي په افعال سره چې کوم مزمر دي لا تکاد تستعمل معها قریب نه ده چې د هغې سره استعمال شي مطلب دا مبالغه کوي والتعریف فيه للجنس الحمد کې الف لام راغلي دا رچا ده پاره دي نو مولانا دا الف لام چې په الحمد کې راغلي سوچ کوا الف لام چې په الحمد کې راغلي نو دې کې یو درې راي دي یو راي دا چې دا پکې الف لام عهدي دي الحمدلله هغه خاص حمد الله چې تا د ځان کړل تا د پاره خاص دی یا الحمد کې الف لام د جنس د جنس حمد الله لره یا الحمد کې الف لام د استغراق د پاره دی یعنی هر فرد د افراد الحمدنا لله مختص دی الله لرا هر فرد د افراد الحمدنا لله مختص دی الله لرا نو دا یا لام دا لام یاد جنس د پاره دی ایا دا لام د چا د پاره دی د استغراق د پاره دی خو چې لام الجنس سلام استغراق یله کې استغراق کې چې یو فردم الله پوری خاص شي نو جنس به په زمن دا غفر کې مغه پوری خاصی نو الف لام جنسی او استغراقی الف لام جنسی او الف لام استغراقی دا دی معال د دواړو یو دی ها معال د دواړو یعنی جنس حمد الله لاره دی اوس چې جنس حمد الله لاره شون هر فرد د افراد الحمد هم الله لاره شون ولی که یو فرد د ته ثابت شي نو هغه جم جنس په فزمن د دغه فرد کې چاله راخایل شي د لاره نو هغه جنس به بیا په زمن دا خاص فرد کې دلاره راشي نو بیا جنس حمل مختص نشو الله لره مسلم خان مولانا پوه نشو الف لام جنسی او الف لام استغراقی دا دواړه څه لري دا یو شی دی الف لام جنسی شي او که استغراقی شي خو دا دواړو معال یو دی ولی الف لام استغراقی کې خدای چې هر فرد د افرادو نه صحیح مختص دي ټیک شو دي او جنس کې جنس مختص ته راغی نو که یو فرد د افراد رحم د شاه منصور مولانا وشي نو بیا موږ ویو چې دا جنس حمد په الله پورې خاص نه شو جنس په زمن دغه فرد کې د د شو نو بیا هم جنس الله پورې سن شو خاص نو جنس په الله پورې اله خاص کیږي چې استغراق راشي ټیک شو کنه نو الف لام جنسی او استغراقی ما تاسو ته ارزو کچه معال حواله سره مړ یو شی جنس حمد الله لره مختص دی چې جنس حمد الله پورې مختص شو نو هر فرد د افراد الحمد به مختص الله لره ولې که یو فرد د افراد الحمد الله لره نشي بل چرته راشي نو هغه جنس جنس به بیا په زمن دا فرد کې د پورې خاص شي بیا خو جنس حمد الله پورې خاص نشو بیا خو جنس حمد الله پورې سنه خاص نشو حالانکه جنس حمد خو الله تعالی پورې ست دی خاص دی نو د دې دواړو ما ارث شي دی یو بیا پاتې شو دلته یو مسله هغه ده چې د لام الجنس او د نکرې په منځ کې فرق څه دی د لام الجنس او د نکرې په منځ کې فرق دی الرجل جنس سړی او رجل نکره نو الرجلم دلالت په ماهیت کوي او رجلم دلالت په چا کوي نو د دې منځ کې فرق سره د معرف باللام الجنس او د منکر په منځ کې فرق سره جواب فرق دار چې په نکره په معرف باللام الجنس کې اگر کده دې دواړو اگر کده دواړه دلالت په چا باندې کوي په ماهیت خو په منکر کې خو په معرف کې دا قانون دی چې دا ماهیت ته نور ماهیتونو نتی شي جدا دا ماهیت یعنی هغه حضور ذهنی پکې ضروری دی حضور ذهنی پکې ذهن کې دا مستحضر دی په منکر کې دا څه قسم خبره نه په منکر کې دا څه قسم خبره انت صرف محض دلالت په ماهیت باندې لکه رجل ساړه خداغه د حاضروالی دغه ماهیت حضور په ذهن کې دا خبره پکې ضروری په منکر کې ماهیت خو حضور د ماهیت په ذهن کې ضروری نه او په الاسلام جنسیو کې اشاره ماهیت ته خو حضور د دغه ماهیت په ځان کې د دا هم ملحوظ دي دا څه شي تعریف پکې د جنس ته معنی دار اشاره داغه ته چې پیجن هر یو کس چې حمد ته وي بس جنس حمد الله لره اوس حمد ته وي ټول خلک پیژني وقيل للاستغراق بل شری چې دا استغراق ته پاره دي ځکه حمد په حقیقت کې ټول د الله تعالی د پاره دي اذ ما من خیر ځکه نشته یو خیر مګر الله یې ورکي یا په واسطه سره ورکي الله دې زړه کې راولي دل چې راوړ راوړي ایا غیر واسطه ډایرک الله تعالی په چا باندې شو کی رحم کما قال الله تعالی الله فرمایي وما بكم من نعمت فمن الله هغه چې پتا سبحان کوم نعمتونه راوري فمن الله دا الله طرف نه ختم شو نعمت وفيه اشعار وفيه اشعار غرض علامه موصوف دې عبارت نه هغه د یو عقیده ثابتول یو عقیده ثابتونه ده درس په خط حواله سره بحث وکم نحو حواله سره بحث وکم د علم کلام حواله سره چې شو کو بحث وکم اسم عین مسمای که غیر مسمای او دغه رنګي ټول حواله سره بحثونه وکړو لغت حواله سره بحث وکړو چې حمد په لغت کې څه ته وي اصطلاح حمد وای چې تا شکر چاته وي مدح چاته وي اوس اخر کې وای د الحمدلله نه وي او عقيدي ثابتي دا الحمدلله نه وي تعقیدی ثابتي یو عقیده دا ثابتي چې الله ژوند دی دویم عقیده دا ثابتي چې الله قادر دی دریم دا ثابتي چې الله مرید دی او څلورم دا ثابتي چې الله تعالی علم لري نو سوچنه ثابتي یو دویم دریم څلورم دا څنګه ثابتي لاندې ګور نو سړی صحیح وي که نه ولې ما وی چې خیر دی زه به دا تفصیل وکړم مولانا ګوره هم په کومو صفتونو چې هغه په اختیار د محمود کې هم په هغه صفتونو چې هغه په صفات اختیاریه وي په صفاتو او کوم صفات چې د چا په اختیار کې کوم صفات چې د چا په څه کې اختیار کې نو هغه به اراده کړي کنه صفات اختیاریه خو مسبوق بل سي اراده نو مخکې وې سي کړي اراده وې کړي کنه او چې اراده یې کړي نو دې به پوهه کې به پوهه نه نو اراده چې څوک عالمي کې غیر عالمي عالمي کې راځي عالمي او چې عالمي نو مړ عالم کی ژوندې نه به حي نه کړه سمومي نو ګوره چې صفات اختیاریه دي دینه پته ولګي صفات اختیاریه دي اختیاریه ځکه هم په صفات اختیاریه وي اختیار لري نو د څه وایي چې قدرت لري بس سمم لري او سره چې شب لري اراده او اراده خو پته چا نه راځي د علم او علم او اراده او قدرت رسول چا نه راځي د حیات نه نو پته ولګي چې الله حیم دی قادرم دی موریدم دی په دې کې شر دی چې الله حی دی قادر دی مرید دی عالم دی ځکه حمد نری مستحق ده الا مگر من کان هاذا شانو چې دای سي نو لام د چا تابع ده دا دا خواجه مستری خرابې الحمدلله رب العالمین دا خاصه ولانجه ده نه نه بس پرې دا څنګه چې دا قصدا کېدا د نیر نشي نو بیان نه کوي دا اشته بدن نیر شي وبالعکس تنزيل اللهم دا وجه تنزيل د دې دواړو نه د دې حیثیت نه دا وی ولې د سکه کوي دا اول تابع د دویم یا دویم تابع د اول وی دا کارونه ځکه کوم چې دا دواړه ارز یو د مستعملي کنه الحمدلله الحمدلله دا چې ذکر کیږي کنه نو چې دا چې ذکر کیږي دا دا چې دی لکه په شان در کلمې واحده دا دا چې لکه په شان ده او کلمې واحده کې یو د بل څه کېدلی شي تابع کېدلی شي نو څوک اول جز د دویم تابع کوي څوک دویم د اول د دې حیثیت نه چې دا مستعملېږي معا په یو ځل منزله د کلمت واحده په منزله د کلمې واحده دلته خبره